دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل درباندې وضعي قوانين يې لګولي دي او په بنديانو نه علاوه ته بيا شخصي تور بنې ازاد دي او په بنديانو مثلاً مثال په تور شراب څښل کوم دي دا يو شخصي کار دی که نه شخصي کار دی که نه دويم کار شريکول خو ورکې نشته که نه دويم کار لکه زنا اجتماعي کار دی دې کښې دويم شي شريکول شته عدالتونو کښې د هغه د مرتدو حکومتونو یا د اصلي کافر ځکه قوانین په دوه قسمه دي، یو هغه قوانین دي څه مخکې نه راروان دي، انګرېز قایم کړي وو او بیا بس هغه نفیذ دي او دویم قسم قوانین دي اوس نفیذ کېږي دا کله نه دا پرلمان جوړ دی هغه وخت نه نفیذ کېږي زما ګومان په افغانستان دا دی والله اعلم. او دا دی که پارلمان نه رغلی دی بس دا تفصیل لپاره خو دا خبره مو وکړو که نه خو دومره دی ته موږ ته دا دا فرق نه شته چې یو قانون جرمن کې جوړ شول یا یو قانون مکې کې جوړ شول ها که نه په مطلب ځان پوه کړو یا یو قانون خاص مدینې کې او مسجد نبوي کې جوړ شول چې کله قانون وضعي وي د قرآن و حدیث د شریعت خلاف وي بس هغه قانون کفري دی ښه او یو قانون امریکې کې نافظ شي دا قانون چېرته جوړ و؟ دا مکې کښې جوړ و. کعبې سره بلکل نژدې جوړ و، خو باطل و که نه؟ صحیح ده که نه؟ اوس دې سیکولرزم ته اسلامي قوانینو کښې څه قوانینو نه دې سیکولرزم ته د ډېر وخت لپاره فایده دی. صحیح دی؟ او څه قوانین د غلو والا قانون یا غلو والا قانون نه علاوه نور قوانین شته ته در مخکې کړي هغه نفذ کوي نو چې کله یې نفذ کوي دوی ته بیا د ډېر وخت فایده ورکوي بلکې ابدي فایده ورته ورکوي که نه فایده ورته دا ورکوي چې دغه سیکولر مرتدین دا خبره کوی شي چې وګوره موږ اسلامي قوانین یې نفذ کړي دا دا به ورته که نه په هغه باندې هغه نه موږ نه دوکه کېږو بلکې خلکو ته وایي چې دا خو اصل کښې قدرتي طور باندې سره که چېرې داسې وي نو بیا کېدای شي چې سیکولران یې نافظ کړي، همدې فایدې لپاره هم څه خلکو ته اشاره وکړي چې وګوره دا یو اسلامي قانون مو دا رقصه نافظ کړی دی. ها هغه د وجې نه دا قانون و دا آیین و دا دستور و دا اساسي قانون اسلامي نه شي کېدلی غیرې ځکه چې هغه خو د سیکولرزم خلاف نه دی که نه دې وجې نه یې نافظ کړی همدارنګې د سیکولر قانون خلاف اصل اصل سیکولر قانون خلاف دی بې ورسته هغه باندې هغه ته ډېر سیکولر رنګونه ورکړي دي ښه نو اسلامیت یې ورنه ختم کړی دی اسلامیت یې ورنه ختم کړی نو هغه هم څه وخت پورې هغو نفظ کوي دې دپاره چې یاره د عوام خال د مونږ مخالف نه شي خو مقصد یې اصل کښې هغه کښې دا وي لکه مقصد یې اصل کښې د اسلام ختمول وي ښه د اسلام نفذ کول نه وي اصل مقصد يې دا وي چې اسلام ختم شي نه دا چې هغه نفذ شي خو په خپلو عوامو پوهېږي چې د دې عوامو ذهن نه اوس پورې اسلامي غیرت پوره وتلی نه دی هغه اسلامي غیرت ویستلو دپاره دماغو نه زړه نه میډیا شروع وي، موسسې شروع وي، حکومتي ادارې شروع وي، حکومت شروع وي، ملل متحده شروع وي، د هغې ادارې شروع وي، تعلیمي نظام، ماحول، دې دې پر شروع وي چې د چا ذهن نه هغه اسلامي غیرت وباسي. نو دا موقت توربنۍ، سیاسي توربنۍ یو نیم داسې اسلامي حکم هم نافذ کړی وي چې هغه په ظاهر یې سیکولرزم سره ټکری لري. ښه! خو د هغه نوم ئې هوګردش کوی خالص خالص د هغه په ظاهر او اسلام سره مشابهات هم هوګردش کوی نه دې وجې نه به نکار شروع وی خو فوری طور بندئ او د ګناه والا تصور ورکې هسې نشته ځکه د غیب به نه د ایمان عقیده نه لری د هغه مثلا په دې وډار شی چې یاره موږ ولې د اسلامی حکم د سیکولرزم مخالف اسلامی حکم څه نافذ کړو هسې خو نه چې ګنهګار شو نو ګومان دار شو دا خبره خو سیکولرزم کې شته نه نو دې وجې نه هغه دا سیاست ته سره ښه ازادې طریقې سره کولای شي چې یو یو داسې اسلامي قانون هم نافظ کړي دا په ظاهره سیکولرزم سره مخالف وي مثلا زنا معنې کړي زنا به رضا جرم وګرځوي او شراب څکل هم جرم وګرځوي او لیاقات او همجنس پرستي جرم وګرځوي که نه د هغو ذهنونه نه اسلام مکمل طور بنې اوباسي ځکه کوم یو څو حکمونه بنې غیرت به ترې هغه نو به هغه موقت کیسه وي که نه دې وجې نه هغه شي نه هم تاسو متاثر نه شو د هغه مثال په طور باندې په ظاهر یې د سیکولرزم خلاف وي لکه موږ دا خبره کسې اکثر کوو که نه که تاسو خیال کړې دا خبره موږ اکثر کوو بر بر دې دورې کښې بند شوې وي د کوم اجتماعي د اسلام اجتماعي احکام دي یا د خپل کفري مذهب د زاړه کفري مذهبونو اجتماعي احکام دي، دا مکمل طور به نه سیکولر قانون حرام ګرځولي دي، ممنوع یې ګرځولي دي، جرم یې ګرځولی دی، دې باندې عمل کوونکي دهشتګرد ګرځولي دي. ښه پوه شوې که نه؟ کوم انفرادي دي، انفرادي او شخصي احکامو نه اسلامیت وکړی دی په څو طریقو، هغه نه بیا به یې ته بیا هلکې ازادي در کړې وه. اسلامي احکام حتی که سیکولرزم سره څه کوم ټکرا وي هغه هم بردش کوي دې وجه نه د زکات او د میراث والا مسله اوسه پرې برداشت کړې دی ډېر حد پرې حتی که امریکې کښې هم بردش کوي دا دا ملکونه خو پرېږده هغې ملکونو کښې هم بردش کوي نو وجه یې د هغه څه شی دی چې مسلمانان د اسلام دغه حکمونه اکثریت د مسلمانانو دا تېرې چې د اسلام دغو حکمونو ته د اسلام په نظر ګوري د اسلام دغه حکمونه د اسلام په توګه پېژني صحیح شوه په دې وجې هغو نه ورسته شوي دي هسې نه دي خلکو کښې دا بغاوت روچه دا خو دي سیکولر خلک خو دي اصل کښې د اسلام مخالف خو دوه سوه کالو نه د دوی مسلسل دا انکار دی دا کیسه ولې ده؟ همدارنګه د مور او د پلار رنځ د خپلو زامنو چې څوک یې مړه شي هغو کښېني دا څېسه د پلار یې زیاته ده او د مور یې کمه ده دا ولې اخر دا خو زیاتی ده او دا واسطه هره پر پړه دینه جوړه کړې ده که نه حالانکې دا زیاتی ځکه نه دی غټه خبره دا ده چې د کوم څه ورته ورکولی شي دا اصل کې یو که نه دیبنۍ خامخا په بندي لګېږي کومه د اختر قربانیانو ته که دی به د جهان رسالې خلق ورکوي داسې توان دی که نه په کار غریبانو ته پیسې ورکړې او دا ورکړې هغه ورکړې که نه غیب بن ایمان والا مسله در سره چېړي زیره دعا سره نو مطلب دا چې هر طرف نه ورباندې کار روان دی خو دې خبرې نه ته دوکانه شې زه تا ته اوس اساسي قانون کښې یا د پاکستان ایین کښې یوه نیمه داسې خبره چې وښیي ته وګوره دا د اسلام اجتماعي مسایلو نه دی، د اسلام اجتماعي او سیاسي احکامو نه دی، دې باوجود وګوره نافظ د سیکولرزم خلاف دی، نو دې نه معلومه دا شوه چې دا آیین او دا قانون سیکولر نه دی. بله خبره دا ده چې دغه دا قوانین کوم دي دا ټول برابر دي، هغه د حقوق انساني چارټر چې کوم ورته یې د حقوق انساني چارټر فهرست دی که څه شی ورته چې نوم ورته ورکړو د ملل متحده د اقوام متحده قدرمنو! پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د خراسان ولایت د شډل سیمې سره نږدې د افغاني مرتدینو په یو ټانک د ماین چاودنې شوې ده. په همدې اړه پام وکړئ د ورور شرافت شفق چمتو کړي راپور ته. په شډل سیمه کې د افغاني مرتدینو یو بل ټانک هم سره د سپرو او راټولو شویو مرتدینو د ماین ښکار شو. د کوټ شډل او عادلخېلو په سیمه د سلګونو ټانکونو توپخانې او امریکايي هوایي ځواک په ملتیا راغلي قوه د اسلامي دولت د زمرو مجاهدینو د مرګوني مقاومت سره مخ ده. او د لوی الله عز وجل په نصرت د اسلام بچو د صلیبي ټلوالي د مجهزې قوي مخه ډب کړې او هېڅ ډول پرمختګ یې نه دی کړی الحمدلله د اسلامي دولت مجاهدین د وحشي امریکایي بمبار په پایله کې خپل غښتلی جنګي تکتیک په کار اچوي چې لا تر دې دمه لله الحمد د لوی الله په فضل په شویو بمبارونو کې مجاهدینو ته د پام وړ تلفات نه دي وراوښتي او د اسلامي دولت باروتي کتیبې ټولې لارې او شاړې په ماینونو پوښلي چې لله الحمد په تېرو درېیو ورځو کې دا درېیم ټانک دی چې چې سره د سپرو د اور د لمبو خوراک شو په دې اړه تازه حال د یو مجاهد ورور څخه اورو الحمدلله د مجاهدینو ډېر اوچت مورال او ډېر په ښایسته طریقه باندې په منظمه طریقه باندې د دښمن مخې ته ولاړ دي او الحمدلله ښه سخت مقاومت کوي او هر قسم عسکري تکتیک د دې خلاف چې دی نه هغه کاروي د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم د دښمن دوه عرادي ټانکونه د ماینونو د چاودنو په پایله کې سره د سپرو سرتېرو له منځه تللي وو. هېره دې نه وي چې د امریکا او افغان مرتدې اردو په شریکو عملیاتو کې یوازې عامو مسلمانانو ته د سر او مال زیانونه اوړي چې تېره ورځ هم مرتدې اردو د کوټ په یوه اړونده ساحه کې د هوان د ړندو بریدونو له امله ماشومانو او زنانوو ته مرګ ژوبله اوښتې چې انشاءالله سبا شپه د کفر د بچو په شویو بریدونو کې د زخمیو تنکیو ماشومانو د خبرو اورېدل مه هېروئ. د نینوا ولایت نه راغلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د مختلفو اسلحو نه پر استفاده د موصل په ښي لور د راس الجاده سیمې سره نږدې د عراقي اتحادي قواو پر پوستو حمله کړې ده. د مجاهدینو او مرتدینو تر منځ سخته جګړه شوې چې له مرتدینو یې زیات وژلي او زیات نور یې زخمیان کړي دي. دوه بي ایم پي ټانګونه او یو بل هومر ټانګ یې هم ورته له منځه وړی دی. دوه پوستې یې د الله جل جلاله پر عظیم فضل په مکمل ډول له منځه تللې او په کې د اسلحو ډېپوانې هم منفجر شوي دي. همدارنګه د موصل په ښي لور کې د مجاهدینو په یو برید کې د مرتدینو یو ډګروال ووژل شو او د زري پوش موټر یې هم له منځه تللی دی. په همدې مهال د موصل په غرب کې یو استشهادي ورور ابو احمد العراقي تقبله الله خپل د بمونو ډک موټر موصل جدید سیمه کې د عراق د سوات د ملیشو په یو پنډغالي کې چولی دی. په لسګونه مرتدین یې وژلي او زیات نور یې زخمیان کړي دي او نهه د همر په نوم ټانګونه یې هم ورته له منځه وړي دي. یو هغه مرکز یې هم له منځه تللی چې دوی په کې راټول شوي وو او همدارنګه د باب التوب منطقه چې د موصل په ښي طرف کې موقعیت لري، په کې د مجاهدینو سره په نښته کې د مرتدینو نهه عسکر ووژل شول او زیات یې زخمیان شول او د موصل په باب التوب او مکاوي منطقو کې د اسلامي دولت د هوایي دفاع کتیبې مجاهدینو د مرتدینو یو هلیکوپتر او یو ډرون الوتکه راغورځولې ده. بل طرف د ثقیلې وسلې مجاهدینو د موصل په ښي او چپ لور باندې شپږ نوي هوانونه او نهه د موشکاتوشاه د مرمیو بریدونه کړي دي. د الله جل جلاله پر فضل مرمۍ خپل هدف ته رسېدلې او بل خوا د موصل په غرب کښې د مرتدینو څلور پوستې د آی ایس پي جنین تر بریدونو لاندې نیول شوې دي. له یمن نه رارسېدلي خبرونه وایي چې د یمن د قیفا په منطقه کښې حوثي مشرکینو چې غوښتل یې پر مجاهدینو حملې وکړي د الله جل جلاله په نصرت یې څویم ځل حملې پر شا ماتې شوې دي. د اسلامي دولت د غازیانو او حوثي مشرکینو تر منځ سختې معرکې شوي دي، په نتیجه کې یې اته مرتدین وژل شوي او څلور نور یې د ماینونو په انفجاراتو کې وژل شوي دي. د الله جل جلاله پر فضل مجاهدینو ته یو شمېر جنګي مهمات او اسلحې هم په لاس ورغلي او حوثي مشرکین پر شا تښتېدلي. د انبار ولایت د النخیف ښارګوټي په سیمه کې د مجاهدینو د یو محکم کمین په ترڅ کې دوه تنه مرتدین وژل شوي او زیات نور یې زخمیان شوي دي او یو زرې پوځ ټانګ یې هم له منځه تللی. په الخير ولایت کې د مجاهدینو د یو هدایت شوي راکټ په برید کې د مرتدینو یو نظامي موټر چې دېرش ملي متر مجهز وسله ورباندې نصب وه، له منځه وړل شوی. په عراق او شام کې د اسلامي خلافت پر ولایتونو د صلیب د قواوو له خوا هوایي بریدونه جریان لري. د رقه ولایت په ابوهریره نومي سیمه کې صلیبیان چې غوښتل یې د مجاهدینو مرکزونه په نښه کړي، خپل د پي کې کې مرتدین یې د یو هوایي برید په ترڅ کې وژلي دي او یو د اسلحو ډک موټر یې هم ورته له منځه وړی. د ډیالي نه راغلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت مجاهدین چې په مختلفو اسلحو مجهز وو، د باقوبه په شرقي سیمه کې د مرتدینو په یوه پوسته برید کړی، په سیمه کې سخته نښته شوې او تر څنګ یې د مجاهدینو د ماین په یوه انفجار کې یو ټانګ هم له منځه تللی او په کې سواره کسان د جهنم کندو ته رسېدلي دي. والحمدلله. او بل خبر مو له ډیالي نه دا دی چې د اسلامي خلافت زمرو د ایران د برق هغه پېنځه پایه ګانې را نسکورې کړي چې د بغداد شیعه منطقو ته یې د برق تارونه غځولي وو. ويا بواسل الاستشهاديين ويا سرايا الاقتحاميين يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة يا سعاة إلى الجنان والرضوان وانطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم په اسلام کښې د مسلمانانو د جماعت او ټولي دومره اهمیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا وینه حلاله کړې چې د مسلمانانو ډله څیري فرمایي خبردار داسې داسې حالات به راځي نو چا چې د دې امت په منځ کښې تفرقه پیدا کړه او دوی په یو امام سره راغونډ وو نو دغه سړی په توره ووهئ چې هر څوک وي رواه مسلم په بل روایت کښې داسې دي څوک چې تاسې ته راغی او ستاسې یې د ټولي خبره په یو سړي را غونډه وه او دې راتلونکي سړي ستاسې دغه د وحدت قوت څېره او یا یې جماعت جدا کاوه نو دا انسان ووژنئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي کله چې د دوه خلیفه ګانو لپاره بیعت واخیستل شو نو وروستنی یې ووژنئ رواه مسلم بل ځای فرمایي د هغه مسلمان هیله حلاله نه ده چې دا ګواهي کوي چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او زه د الله تعالی رسول یم مګر په یو د درې خبرو چې واده کړی زناکار وي او نفس په نفس او هغه سړی چې خپل دین پرېږدي او د مسلمانانو له ټولي جدا شي رواه البخاري ومسلم په دې زمانه کښې په اسلامي امت او موحدینو به الله تعالی دا نعمت وشو چې د مسلمانانو لپاره ټولی را تازه شو چې د دوی پکې کوم قوت او کوښښ نه و شامل وروسته له هغې چې څو پېړۍ دغه د خلافت او جماعت نعمت ورک و او په هر مسلمان فرض وه چې د خلافت او جماعت د بیا راوستو لپاره کوښښ وکړي بلکې په دې خبره ورسره حساب کېده. اوس چې الله تعالی په خپل ځانګړي رحمت او نعمت راوسته، نو په هر موحد مسلمان فرض دي چې په ژبه او عمل د خپل رب شکر وکړي، په خپلو خاصو او عامو مجالسو کې د دې نعمت په اړه خپله مثبته رایه خپره کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ستاسې رب ښکاره اعلان وکړ که تاسې شکر وکړ نو زه به تاسې ته نعمتونه زیات کړم او که ناشکري مو وکړه نو زما عذاب ډېر سخت دی صورت ابراهیم اووم آیات په قرآن کریم کې دوه داسې ایتونه دي چې د هغې د تفسیر او پکې او په هغې کې د سوچ او تدبر څخه هېڅکله هم هغه څوک مخ نه اړوي چې الله تعالی پرې خپل کوم نعمت کړی وي کله چې ستاسې رب اعلان وکړ که تاسې شکر ادا کړ نو زه به په تاسو نعمتونه زیات کړم او که نا کفر یعنې نا شکري مو وکړه نو زما عذاب ډېر سخت دی او دغه آیات واما بنعمت ربک فحدث او د خپل رب د نعمت بیان کوه ربي رحمه الله د دې آیات او زما تابعداري زیاته کړم قتاده رحمه الله وایي الله تعالی دا په ځان حق لازم کړی چې څوک ترې څه وغواړي هغه به ورته ورکوي او چې څوک شکر کوي هغه ته به نعمت نور هم زیاتوي الله تعالی نعمت کوونکی د شاکرینو سره مینه کوونکی دی نو تاسې د الله تعالی په نعمتونو شکر وکړئ کله چې دا قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت، نېک عمل او خیر رسېدل دي، ځکه دغه لفظ د دنیا او اخرت خیرونو ته شامل دی. لیکن په یو انسان د الله تعالی تر ټولو لوی نعمت دا وي چې دې ته یې د اسلام هدایت کړی وي، ځکه بغیر د دغه نعمت یعنې سلامتیا او استسلام د انسان سینه تنګوي، زندګي یې سختوي او منډه ترړه یې ټوله په ګمراهۍ کښې وي، بیا ورسره الله تعالی د قیامت په ورځ نه خبرې کوي، نه ورته ګوري، نه یې له ګناه پاکوي او د ده لپاره سخت عذاب وي، نو دنیا او آخرت دواړه یې تاواني شي او دغه ډېر ښکاره تاوان دی، هر چه په مسلمانانو د مؤحد ټولي نعمت دی، په ځمکه د خلافت نعمت، د دین د واکمنۍ نعمت نو له دې پرته انسان د ظلم ښکار کېږي، امتحانونه پرې راځي، فتنه کې لوېږي، شرمښانې خوري او بالاخره د جاهلیت په مرګ مري والعیاذ بالله. هر چې د الله تعالی دا وینا ده چې فحدث نو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یې په اړه وایي، د نعمت یادونه شکر دی، جريري او يحيی ابن سعيد رحمهم الله وايي، مخکې به ويل کېدل، د نعمتونو شمارل هم د شکر څخه دي. قتاده رحمه الله وايي، د یو نعمت د شکر څخه دا هم ده چې هغه خپور کړی شي. فضیل ابن عیاض رحمه الله وايي، مخکې به دا خبره کېده چې د نعمت د شکر څخه دا هم ده چې هغه خلکو ته بیان کړی شي. حسن بن علي رضی الله عنهما وايي، که یو خیر درته ورسېده، نو خپلو وروڼو ته یې په هکله ووایه. ابونضره رحمه الله وايي، مخکې به مسلمانانو داسې ویل چې د نعمت له شکر څخه دا خبره هم ده چې هغه بیان کړه شي. ابن الحواري رحمه الله وايي، فضیل بن عیاض او سفیان بن عیینه رحمهم الله یوه شپه تر سهاره کېناستل چې د الله تعالی د نعمتونو تذکره یې کوله، نو سفیان داسې وویل، الله تعالی په مونږ نه فلاني کار نعمت کړی، په فلاني نعمت داسې یې راسره کړي او داسې. په یو مرفوع حدیث کښې دي، چا چې د لږ شکر ادا نه کړ نو د ډېر شکر به هم ادا نه کړي او چا چې د خلکو شکر ادا نه کړ نو د الله تعالی شکر به هم ادا نه کړی شه د الله تعالی د نعمتونو تذکره کول هم شکر دی او د نعمتونو د تذکرې پرېښودل ناشکري ده د مسلمانانو ډله نعمت دی او ډلبازي عذاب او په چا چې یو نعمت وشي او د هغه یادونه یې وکړه نو ده شکر ادا کړ او که یې پټ کړ نو ده ناشکري وکړه او چا چې په داسې صفت ځان ښایسته کړ چې په ده کې نه وو نو دا داسې دي لکه د درواغو جامه یې چې په تن کړې وي او چا ته چې یوه تحفه ورکړل شي او ده سره څه وو نو بدله دې ورکړي او که بدله ور سره نه وه نو د هغه صفت دې وکړي ځکه چا چې د یو نعمت په وجه د چا صفت وکړ نو هم یې شکر ادا کړ او چا چې پټ کړ نو ده ناشکري وکړه اوس به دی هم په دارالکفر کې وي او د پولیسو او کافرو قاضیانو او جاسوسانو او پوځیانو او نورو مرتدینو تر منځ اوسېدی او که د الله تعالی احسان وای نو اوس به دا هم د خوارجو او باغیانو او نورو بدعي او ګمراه ډلو څخه وې نو د الله تعالی لپاره ډېر شکر دی چې موږ ته یې د دغې هدایت وکړ او موږ نه وو چې دغه لاره ومومو که چېرته راته الله تعالی هدایت نه وای کړی دوی د اهل بیتو دښمنان دي راځئ روافظ د وطنیت په عینکو کښې نه بلکې د اسلام په هنداره کښې وګورئ په دغه سلسله واره لړۍ کښې د روافظو په پېژندنه د روافظو په کفري عقایدو او خرافاتو د روافظو په شرکیاتو او مکفراتو هر اړخیز مدلل او مفصل درسونه د دې شیعه او د دې روافضو بله عقیده هغه دا ده چې علي رضالله دا په دې عالم کښې تصرف کوي ده لپاره د تصرف حق دی بلکې وایي چې دا اله او معبود دی نعوذ بالله من هذا الكفر الصريح زه وایم چې د ټول امت اجماع په دې باندې ده چې انبیا بهتر دي حتی په علي رض باندې بهتر دي او په ټولو صحابو باندې بهتر دي دا شیعه پیدا هم نه و الله رب العالمین په ټول عالم باندې انبیا بهتر ګرځولي او په دې کښې د امت اسلام د امت مسلمه یو کس هم مخالف نه شته، البته شیعه د امت مسلمه برخه نه ده، هغه روافض، مشرکین، مرتدین دي، هغه د امت مسلمه برخه نه ده او د اهلسنة والجماعة ټول مسلمانان په دې متفق دي چې انبیا په ټول عالم باندې بهتر دي، حتی په صحابو باندې بهتر دي، د علي رض باندې بهتر دي، په ټولو باندې انبیا په ټول عالم باندې بهتر مخلوق او محمد بن طاهر العاملي چې یو بل د شیعو ای سنیانو! ای سنیانو! خاص کر هغه کسانو چې د شیعو سره په یو پارلېمنټ کښې ناست یې او زما شیعه مسلمان ورور او بیا هغه خلک چې په نوم د امیر المؤمنین ونومول شي امیر المؤمنین ملا فلان او بیا هغه شیعه ته شیعه مسلم ورور وایي شیعه مسلم ورور زمونږ د شیعو سره څه مشکل نه شته ځکه خو ورسره معامله د مسلمانانو وکړل ده نه یې شیعه ګان ووژل جعفریه وو د دې روافظو عقیده دا ده چې قرآن محرف دی قرآن کې تحریف شوی دی تبدیل شوی دی دا محرف شوی دی د دې نه بعضې برخه پټه شوې ده لکه د شیعو یو لوی محدث او لوی امام کلیني په خپل کتاب الکافي کې او د دې شیعو د محدثینو هغه خاتمه او اخرنی یعنې یو لوی محدث محمد باقر المجلسي په خپل کتاب مرآت العقول کي او په موسوعة الکبرا کي او په بحار الانوار کي دا محمد باقر المجلسي د دې عقیدې څرګندونه کړې ده چې قرآن محرف دی قرآن کښې تبدیل راغلی دی قرآن کښې زیادت او نقصان راغلی دی دې کښې صحابو لاسوهنه کړې ده هغه اصلي قرآن پټ شوی دی یعنې د دې قرآن درې برخې وي دوه برخې الوتې دي یوه برخه موجوده ده فقط کلیني چې د دوی لوی امام دی او د دې کتاب د شیعو په نیز یو اتفاقي مرجع ده. دوی یوه مجموعه د روایتو ذکر کړې، دغه مجموعه د روایتو د دوی دا خبره ثابتوي چې قرآن کې تحریف شوی دی. یو روایت چې نسبت یې جعفر بن محمد الصادق ته کوي، نو جعفر بن محمد بن صادق وایي په دا روایت کې چې ان عندنا مصحف فاطمه علیه السلام وما یدریهم ما مصحف فاطمه بیا وایي مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد وایي زمونږ روافظو سره شیعو سره د فاطمه رضی الله عنها قرآن دی او دا خلک په دې څه پوهېږي چې د فاطمې رضی الله عنها قرآن او مصحف کوم یو دی وایي دا هغه مصحف دی چې ستاسو د قرآن په شان ته پکې درې چنده وحې موجوده ده او ستاسو د قرآن کې چې څه دي د دې نه یو حرف هم په هغې کښې نه شته یعنې دا قرآن دا ستاسو قرآن چې دی سنیانو دا مکمل محرف دی مبدل دی مغیر دی دا چا ویلي دي کلیني په کوم کتاب کښې د شیعه ګانو په واحده مرجع کښې چې الکافي نومېږي په اولني مجلد دوه سوه نهه دېرش او دوه سوه یو څلوېښت کښې کومه چې مطبعه د تهران ده طبعه د تهران ده او کتاب الحجه باب ذکر الصحیفه والجفر والجامع ومصحف فاطمه په دې باب کښې دا روایتونه راوړي د دوی بل شیخ المفید په نوم باندې چې دا د امامیه شیعو د علماو شیخ دی په څلورمه پېړۍ هجري کې هغه هم دا قول د زیادت په قرآن کې او نقصان په قرآن کې یو جماعت کبیره یو لوی جماعت ته د متکلمینو شیعو امامیو او د اهل فقې د شیعګانو چې اهل فقې دې خلکو ته یې د دې قول نسبت کړی چې یو لوی جمع غفیر د شیعو علماو هغه دې ته قایل دي چې قرآن کریم محرف دی مبدل دی او په دې کښې زیادت او نقصان شوی دی صحابو دا اصلي قرآن پټ کړی دی کتاب حواله در کوم اوائل المقالات فی المذهب والمختارات درې نوي صفحه وګورئ او بل د دې د شیعګانو لوی شیخ محمد باقر المجلسي هغه دا ویلي دي ان کثیرا من الاخبار صریحة فی نقص دا اعتماد ختموي په احادیثو باندې او روایاتو باندې بلکل که دا روایتونه موږ ختم کړو وغورځوو قابل اعتماد یې ونه ګرځوو نو په ټولو روایاتو او په احبارو او حدیثو باندې به اعتماد ختم شي بیا وایي بل اظن ان الاحبار فی هذا الباب لا تقتصر عن اخبار الامامه ای شیعګانو ستاسو په نسبت باندې چې دا امامت یو جز دی یو رکن دی د اسلام نه او په هغې کښې چې کوم روایتونه دي د هغې روایتونو نه دا روایتونه ډېر قوي دي او ډېر زیات دي په عدد کښې چې کوم دا ثابت دی چې قرآن کریم محرف دی او قرآن کریم مبدل او مغیر دی صحابه وو هسې قرآن پټ کړی دی او صحابه وو قرآن کښې تغییر او تبدیل راوستی دی وګورئ مرآت العقول دوه سوه درې پنځوسمه صفحه دا د محمد باقر مجلسي کتاب دی چې ده پکې دا عبارت راوړی دی بارز او ښکاره دی چې قرآن کریم محرف دی او قرآن کریم بدل شوی د صحابو او اصلي قرآن پټ کړی دی او دا اوس چې کوم قرآن دی زمونږ په وړاندې نو دا جعلي دی نو بل یو شیعو لوی عالم نورالدین طبرسي چې خمیني په خپل کتابونو کې په هغې باندې بار بار ثنا ویلې ده صلی الله علی نورالدین الطبرسي بار بار خمیني وایي او د دې تذکیه کړې ده او د دې لوی شان بیانوي د ده کتاب چې وګوره حکومت الاسلامي شپږ شپېتمه صفحه په دې کې په نورالدین طبرسي هغه کس چې په خپلو کتابونو کې دا ثابته کړې ده چې قرآنکریم محرف دی هغه کس باندې خمیني هغه کړی دی ثنا او صفت یې ورته ویلی دی په خپل کتاب الحکومت الاسلامي شپږ شپېتمه صفحه کښې نو دغې نورالدین طبرسي یو لوی کتاب ولیکو اواخرو د دیارلسمې پېړۍ کښې کتاب یې ولیکو یو ضخیم او غټ کتاب دی فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب د دې نوم د ترجمې نه کفر څرګند دی یعنې سکوټه خبره او خلاصه خبره په دې باره کې چې د الله رب العالمین کتاب محرف قرآن کریم محرف دی اصلي نه دی دا اصلي مصحف د فاطمې دی کوم د شیعو سره دی هغې کښې چې وګورې نو د قرآن کريم نه دوه برخې دا اولوتې دي دا نشته دا پټې شوي دي او دا يوه برخه شته خو هغه هم مغير او مبدل دی يو حرف هم د دې قرآن کريم په مصحف د فاطمه کښې نشته اصلي قرآن وایي هغه دی نو دغې طبرسي په خپل کتاب فصل الخطاب په اثبات تحريفي کتاب رب الارباب په دې کښې د دوه زره روایتو نه زیات را وړي دي شیعه مکذوب او مخترق روایتونه موضوعي روایتونه یې را وړي دي د دوه زرو نه زیات چې د هغې مقصد دا دی چې قرآن کریم محرف دی او دا ناقص دی او په دې قرآن چې د مسلمانانو سره دی نن سنیانو سره دی په دې قرآن هېڅ اعتماد نه شته دا بله د دوی کفري عقیده ده د شیعو د روافظو دا د خمیني عقیده ده نن چې په نړۍ کې څومره شیعګان دي ګوره والله العظیم دا هر یو د خمیني بچی دی په عقیده کښې دوی دا وایي دا شیعګان او روافظ چې جبریل خطا شوی دی وحي اصل کې حق د عاجز نه خو دا حق چا ته وسپاره ده دا ضروري او حتمي دي. یعنې شیګان چې چا ته اولیا وایي، شیګان چې چا ته امامان وایي، نو هغې ته امامان ویل او هغې ته ولي الله ویل دا د ټولو اعمالو د قبلېدو دپاره اصل دی. که دا نه وي، دا عقیده نه وي، نو عمل نه قبلېږي. بله عقیده د کفر د شیګانو د دې روافظو د امامیه او د اثنا عشریه فرقې چې کوم د اوس فعلا په نړۍ کښې چې کوم شیګان وجود لري، که د افغانستان شیعې دي، که د پاکستان دي، که د سوریې دي، که د عراق دي او که د سعودي دي او که د کویت دي او که د متحده عرب امارات دي او که د تونس دي او که د بحرین دي لنډه دا چې په څونه شیګان چې په نړۍ کښې وجود لري دا ټول نن دا امامیې دي دا اثنا عشریه دي دا جعفریه دي دا روافظ دي دا د کفر ډله ده دا د امام خمیني د امام فی الارتداد امام فی الزندقه دا د هغې ډله ده د روافظو بل کفر هغه دا دی چې دوی وایي چې کلام د الله او د کلام د رسول په شان ته د امام قول وي د امام کلام او د امام قول دا په شان د قول د الله او د قول د رسول وي د دوی په ګمان د دوی د اثنا عشریه ډلې امام کلیني په خپل معتبر کتاب چې د ټول شیو په نیز باندې داسې دی لکه زمونږ د سنیانو په نیز چې بخاري ده اصول الکافي ورته وایي نو په دې اصول الکافي کښې دې کلیني راوړي دي، یعنې پاتې راوړي دي، داسې روایت راوړي دي چې حدیث د رسول الله سلام په شان د حدیث د علي دی او د هغه د بچو برابر برابر بلکې د علي رض او د هغه د بچو وینا دا په شان د الله د وینا ده هغوی په خپل سند سره روایت کوي عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غیره قالو سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول حدیثی حدیث ابي و حدیث ابي حدیث جدي و حدیث جدي حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و حدیث رسول الله قول الله عز وجل دا موضوع یې روایت کلیني په خپل کتاب اصول الکافي چې د ټول شیعو په نسبت باندې معتبره مرجع ده په هغې کې هشام بن سالم او حماد بن عثمان او داسې نور شیعه ګان دوی وایي چې مونږ د ابو عبدالله نه واورېدل چې ویل یې زما خبره زما د پلار خبرې په شانته ده او زما د پلار خبره زما د نیکه خبرې په شانته ده او زما د نیکه خبره دا د حسین رضی خبره ده او د حسین رضی خبره د حسن خبره ده او د حسن رضی خبره دا د علي رضی خبره ده او د علي رضی خبره د نبي اسلام خبره ده او د نبي اسلام خبره د الله خبره ده وګورئ دې سلسلې ته او خمیني مرتد هم د دې عقیدې په باره کې د ائمه وو، یعنې دا دولس امامان چې شیعګان ورته قایل دي، د دوی تعالیم او د دوی ویناګانې دا داسې دي لکه د قرآن کریم تعالیم او ویناګانې او دا د یو خاص ډلې دپاره نه دي او د یو خاص وخت او زمانې دپاره نه دي، دا د ټولو خلکو دپاره دي او په ټولو زمانو او د ټولو ښارونو دپاره دي، تر قیامته پورې به وي. هندوی باندې خطا نه راځي. بل د شیعګانو عقیده دا ده چې دوی ائمه دوی شریک ګڼي په علم غیب کښې او په علم د هر شي کښې د الله سره. کلیني چې کوم د اثنی عشریه د روافضو د دې ډلې مشر دی، امام دی، په خپل معتبر کتاب چې له ټولو شیعو په نزد معتبر دی، اصول الکافي، هغې یو باب وضع کړی دی او د باب عنوان دا دی، ان الائمة یعلمون ما کان وما یکون وانه لا یخفی علیهم شیء صلوات الله علیهم. بعضې داسې وضع کړې چې امامان څه چې مخکې وو او څه چې وروسته به کېږي په دې ټولو پوهېږي او په دوی باندې هېڅ شی هم پټ نه دی دا خو الله شم د الله د علم او د دې د علم څخه او همدارنګې یو بل باب یې ایښی دی دې کلیني په اصول الکافي کښې هغې الفاظ داسې دي ان الائمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منه دا دولس واړه امامان چې کله مري خپل د مرګ زمانه ورته معلوموي او بل دوی په خپل اختیار مري عین غیر اختیاري نه مري دوی باندې مرګ د دوی په اختیار را ځي همدارنګه یو بل باب ایښی دی د هغې عنوان داسې دی ان الائمة علیهم السلام لو ستر علیهم لاخبرو کل امرئ بما له وعلیه که دا امامان دولس امامان دوی باندې پرده واچول شي نو دوی به د هر شي په باره کې یعنې هر سړي ته به هر سړي ته به د هر شي په باره کې معلومات ولري که د هغه په فایده وي او که د هغه په نقصان وي لکن الله پاک د خپلو پیغمبرانو نه غوره کوي چې چا له وغواړي هغې ته غیب ولېږي وحي ولېږي د وحي فرښته ولېږي بل آیات الله فرمایي وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو سورې انعام کښې نهه پنځوسم نمبر کښې الله وایي الله سره د غیبو خزانې دي کنجیانې دي په هغې بل څوک نه پوهېږي مګر الله پوهېږي بل آیات کښې الله فرمایي انما الغیب لله غیب الله خاصیت دی غیب به باندې پوهه په پټو پوهه دا د الله خصوصیت دی ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله علیم خبیر سوره لقمان څلور دېرشم نمبر ایت کښې چې د الله سره د قیامت علم دی الله باران رالېږي او په رحمونو د میندو کښې څه دي په دې الله پوهېږي یو نفس هم په دې نه پوهېږي چې سبا به څه کوي یو نفس هم په دې نه پوهېږي چې په کومه ځکه به مري الله پاک علیم او خبیر دی ولې کېدای شي د شیګانو دغه امامان چې دي دا به انفس نه وي نو دا به نفسونه نه وي دا به څه ټکي وي دا به څه بله بله وي